که په دې بل لیک کې د خوست ولایت ځاځي میدان د تور غره قریب د دڼیو کلي څخه جان محمد ځاځی له سلامونو نه وروسته لیکي چې د بیت المال سره ظلم کول لکه موټر د دفتر میز او چوکۍ وغیره شیانو بېځایه استعمالول څومره ګناه لري او که د سړي نه دا ګناه صادره شي نو د غاړې د خلاصولو لپاره باید څه وکړي حضراتو بیت المال ډیر مهم دی دا د یوه سړي حق نه دی چې هغه عفو وکړي یا څوک عفو جنې وغواړي دا د ټول ملت که یتیمان د وطن دي که کونډان دي که زاړه دي که واړه دي ټول مسلمانان د دغه ملت په دغه بیت المال کې شریکان دي حضراتو دا مشترک مال دغوند احتیاط غواړي حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام د خیبر د جهاد را روانو چې اوم کال د هجرت وو او خیبر فتح کی او هغه یهود مردود چې په خیبر علاقه کې و هغه زره زره میده میده کړ مجاهدینو حضراتو هغه چې څه پاتې سوه هغه یې هلته بزګران کړ پر هغه مځکو باندې نو علیه السلام مبارک را روان دی و طرف د مدینه طیبی ته پر لار باندې د د یو صحابي خادم مؤمن مسلمان چې د علیه السلام مبارک خدمتګار و دغه د دې اوښ څخه کته کښته کول چې دغه تنګ اخلاص کې او دا کته لري کې دا اوښ نه کې وسا کېږي په دا ګړي او یا یې دا کته ورباندې ایښو وه تړل په دغه وخت کې یو غشي راغی نامعلومه رامي یې معلوم نه و چې چا راغورځولی دی خو دغه صحابي باندې ولګېدی هغه ځای پر ځای وفات نو نورو صحابه کرامو د خوشحالۍ نارې کړه ولهني الله الشهاده شهادت چې د ده دپاره مبارک وي نو پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام او فرمایله چې داسې نه ده واقعه زه یوه شړۍ د اور وینم چې پر ده را ګرځېدلې ده د اور په شړۍ کې کبابېږي سوچ مراد هم ده مضمون د حدیث مقدس هم ده نو حضرات صحابه کرامو هغه ورمنډه کړه دغه صحابي چې دا مقتول سوی دی دغه خادم د علیه السلام مبارک د هغه بستره یې وشنل چې ویې کتل یوه شړۍ د مشترک مال غلا کړې وه هغه پر ده باندې پس له مرګه سور اور و حضراتو تاسې فکر وکړئ چې بې ځایه موټران ځغلول یا جنګول یا تیل مصرفول یا میزونه یا هغه توپکان چې تیر سوه ظالمان د خدای په غضب لړلي الله دې تر دغه لا خوار کړي الله دې وشرموي چې بیت المال وطن یې چور کړي د تلیفون خاجې دوی یوړې، شمان دوی یوړ، میزونه او دروازې دوی یوړې، حتی مځکې به یې کینلې، پایپونه به یې راکښل، روغ روغ ټانګان به یې اره کول، بمان به یې تر لاندې الوزول او پرزه پرزه، ټوټې ټوټې بیا پر پاکستان باندې خرڅول او د اوسپنې په بیه په ترازو باندې. دا لکه بېغیرته زوی د ملا چې د پلاره پاتې شي، پلار یې مړ شي، د پلار کتابونه بره په ترازو خرڅوي. دا بې ننګ دا بې حیا دا بې شرفه دا زموږ ټوپکیان همدغسې حضرت امیر المؤمنین عمر ابن عبد العزیز رضی الله عنه خو تاسې پیژنئ چې دا پنځم خلیفه د اسلام دی امام حسن بصری رضی الله عنه د هغه څه چې به چا پوښتنه وکړه چې خلفاء راشدین څو دي موږ تاسو ته خو دا څلور معلوم دي څلور یاران رضی الله عنهم حسن بصری رضی الله عنه چې د حضرت امام صاحب مبارک استاد دی د دنیا استاد دی هغه بول خلفاء راشدین خلفاء یعنی حقانی صلاتین دا پنځه څلور هغه یاران یادول او پنځم حضرت عمر چې د پلار نوم یې عبدالعزیز دی د نیکه نوم یې مروان دی د ور نیکه نوم یې حکم دی نو حضرت عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن حكم دغه پنځم خلیفه د اسلام یو عادل مبارک باچا او د بني امیه څخه دی او دی په خپل تابعی دی صحابه کرام یې لیدلي علیه السلام مبارک یې نه دی لیدلی یا وخت کې چې د خلیفه د اسلام سو هغه د ده خپلې بیبیګانې که یوه وه که دوې وې که درې او هغو ته اختیار ورکړي ول د آینده دپاره زه بیا و تاسو ته نسم فارغه کېدای زه په خدمت د اسلام مشغول سوم وظیفه د مسلمانانو زما په غاړه کې ولوېده آینده دپاره زه بیا ملاقات ستاسو سره نه سوای کولی وخت نه لرم هر زنانه که طلاق خوش وي زما د طرفه اجازه ده هغه طلاق ده یا نږدې دي بیا چې عده ختمه سوه بل میړی دې ځان ته وکړي نو دغه مبارک یو شپه ډېر اوا یوه انګورو ته سوی ځل خوږې سوی دي نو یې خپلې کوروالا بیبي ته وویله ویل ته خو یوه روپۍ یا دوې روپۍ ما ته په پور راکړه چې زه نو کوی انګور فرانه سم او ویې خورم هغه خپلې بیبي هغه یوه روپۍ دوې روپۍ چې د غوښتې هغه یې ورلره ورکړې د یو خادم خپل مزدور ته غلام ته مرې ته وویله ول دکانو ته بازار ته به ورسې ما ته به نوکي انګور راوړه غلام چې ولاړی هغه ژر راورسېدی یعنی هغه بازار او هغه دکانونه چې انګور په هغه ځای کې خرڅېدل هغه یو څه اندازه لرې وه خو دا غلام ډېر ژر راورسېدی ده ورته ویل ولې داسې ژر رالې خو هغه ځای څه ګوښه دی ده ورته ویل دلته دغه آش د بیت المال تړلی و ما هغه را خلاص کړي پر هغه باندې سپور شوم په منډه ولاړم په منډه رالم یعنې پیاده نه یم تللی نو حضرت امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه وژړل او تر داسې اندازې پورې وژړل چې دا ژره مبارکه یې په اوښکو لنده سوه او ځان یې ملامت کړي چې الله به څه در سره وکړي چې ستا د نفس په مقتضا کې ستا د طبیعت په خواهش کې آس د بیت المال ستړی سو الله به د ما سره څه کوي زه به جواب څه لرم حتی دونجې وژړل چې هغه انګور جنې پاته شوه هغه یې ونه خوړ نو حضراتو مال د بیت المال ډیر مهم دی مجاهدینو حضراتو ته ورونو ته وایم که قومندانان دي که دوی مشران دي که دا نور مجاهدین حضرات دي موټران بې ځایه مه چالانوئ بې ځایه مه ځغلوئ تماشې دپاره د ښکار دپاره مه ځئ یو ځای ته چې وس مو کار کوي تحفظ د بیت المال وکړي والسلام